تخلیق آدم بیان عزیزان دې هدا پر ما تاسو مخ کې عرض کړو چې د آدم علیه الصلاۃ والسلام لاش سو وخت کې تیار شو او روح ته حکم شو چې ته په دې کې نه وځه علماء لیکي چې آدم علیہ الصلات والسلام څو وخت کې روح پکې پکواله شو او د متحرک شو نو څو وخت پس دته الله پاک او فرمایل چې ده جنت تلاش علماء مفسرین وایي چې د جنت تلاړو نو دا یوازې چې یوازې نو علماء لیکي چې دا وخت کې د دې دوارو نکاح هم په جنت کې وشو او دغه نکاح چې تغلی و حضرت جبریل علیه السلام و السلام علماء وی چی پا دغا وقت کے د بی بی حوا نکاح چیو هغه د پاره مہر پکارو زکه چې دې مہر نکاح نه صحیح کی نو آدم علیہ الصلات والسلام فرمائے چې دا خو جنت ته ما سره دې څه شي چې زه به د دې په مہر کې ورکوم و دا وخت کې الله عز اسمه ورته فرمایل چې ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي چې دا غنوم محمد وي داغه په روح باندې لس کرت درود وایا او هغه د بی بی هوا په مہر کې ورکا چې ستانه کا صحیح شي نو په جنت کې آدم علیه السلام ډېر خلک داسې دي چې په نورو باندې پیسې علي نو پلاران وایي چې دا د لور مہر دی زما نو چې د لور مہر دی نو لور له ورکا کنه ته یې ولې علي دا خو ستا حق نه دی دا څومره هیلې او فریبونه عزیزانو دا اصل دین نه دی اصلی دین دا دی چې څه شی د نور مہرو هغه لور ته پاواله کړی شي هغه کې د پلار او د مور ایس حق نشته که واغست نو حرام یې اغستی اما په لور باندې پیسې اغستل دا لونه به په قیامت کې د مینځو په صف کې ولاړی او په دغه ورځ به خدای توایي چې یا الله زما پیار لا هغه عذاب ورکه چې ستا په خدای کې بل سختی نه ځکه چې زه اصیله ومه او د خرڅ کړه نو ارز داو چې بی بی حوا او د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام نکاح وشو نو حکم ورته وشو چې اسكن انت وزوجك الجنه اوسې غتا او د دې ستادي په جنت کې وکلا منها رغدا حيث شئتما په دې جنت کې ګرځي خرایس کوي حيث شئتما چرته چې تاسو رضا وشي لیکن ولا تقربا هذه الشجرة دې بوټي ته په دواړه نږدې کېږئ نه نور دا په ټول جنت خو دې بوټي نه بزان بچ ساتي او کدی بوټي ته نږدې شوي نو فتكونا من الظالمين تاسو دواړه به د الله د نافرمان کوونکو نشئ دی بوټي ته باندې نږدې دواړه اوسېده عزیزانو شیطان هم پتاق کیو اس شیطان تباہ شوه اولیو شیطان شپږ لکه کاله په دې ځمکه خدای ته سجدې لګولې شپږ لکه کاله او دیو معلم الملکوت ملائکو ته به سبق خود دومره لوی سره ملائکو ته حکم وشو چې دې آدم ته سجده وکړي نو فسجدو ټول ملائک ورته په سجده پریو الا ابلیس شیطان پاغه تمام ملائکو کې ولار پاتې شو د دې داسې مثال دی لکه دا تاسو ټول جمعات په سجده پریوځي او یو کس در کې ولار پاتې چې دا ولاړ پاتې شو الله ته تاسو کو چې ما منعك الله تسجد اس امرتك چې ما تا ته حکم کو چې د ادم ته سجده وکړه تا ولې ونکړه نو زه د پاک شینه پیدا یم او د ګنده شینه پیدا دی زه د ته ولې سجده وکړم نو الله فرمایي چې ابا واستكبر ابا واستكبر من او کا تکبر او کو نو وکانه من الکافرین دیو په علم ازلی د پروردگار کې د کافرانو کانا کې علما دو ترجمه کوي کانا کا په خپل معنا والی نمازی صیغه ده وړاندې نه ده کافر او ککانا په معنا د سارا واخلي نو بیا به دا معنا شي کان من الکافرین اے سارا فی هذا الوقت من الکافرین دا وخت چې د الله د حکم نافرمانی وکړه دا وخت کې د کافر شو عزیزانو کتا سو تخیالی الاعتبار للخواتیم اعتبار خاتمه لئی بعض وخت کې سړی ټول عمر په عبادتونو کې او په نیکو کارونو کې تیری په آخر وخت کې تی او داسې کارو شي چې دوی په کافر شي او کافر د دنیا ته د دې وجنه اس عبادت چې ده ا د غرور نه ده چې ته په غاور شې چې زه پلانې عبادت کومه او را تخکاری چې بس زه خو د خدای په مقربینو کې نه اس پته نه لري ټول عمر په فسق او فجور کې تیر وي خدای نه لري او باغی آخر عمر کې تی او داسې کارو شي چې د ټول عمر ګناه ورته معاف شي او جنت ته لاړ نو آدم علیہ الصلات والسلام ته ویل شو چې دې بوټي ته به نږدې کېږي نه شیطان خو ډېر لوی بلا و الی یوم الدین او شیطان په تا به زما لعنت تر قیامت پورې دورته انذرنی الی یوم یبعثون خدای ما به تر قیامت وجنه نه تبا خود کرم لیکن وجنه به منا الله ورته انک من المنذرین تا ته به تر قیامت انتظار یو ته ژوند دی دورته زبلار کې ناس دی دا آدم چې پچا دې زه تبا کړم د یو بچی برانه جنت تلار نشي الله سره دا مباحثه وکړه الله ورته فرمایل چې من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له چاته چې زه هدایت کوم اته بلارې کول نشي او چې څوک ما بلارې کړی دي استاخري دي په سورېږي نو عزیزانو آدم علیہ السلام والسلام ته شیطان پتا او شیطان تباہ ولی شو یو ټکی باندې چې خدای ته وی چې انا انا مانا ز دا زکه کې ډیر خطرناک خدای ته ګوري چې زه چلو نه وایي ګور کمزوري نو عمر له تباش او بیا یو زټکی وایلو باندې د شیطان شپږو لکالو عبادت اوبو یوړو ستا د شپږو ورځو عبادت به اوبه نه نو یو طالب ابل ورځ ما نه تپوس وکړو شاید چوسم دلته چرته یي چې دا درود خو مال نه وکنه او مہر د پاره چې ده مال پکاري نو دا نکاح به صحیح شوی نو ما ورته ویل چې دا جواب بیا جمعې په ورځ واوره کېدای شي چې د بل چا ذهن کې دا سوال راغلی نو بیا به لږ فایده زیاته شي عزیزانو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا او یو سړی قسم وکړو چې دا زما لور ده دا به زه هغه سړي له په نکاح ورکوم چې دا ټوله دنیا د دې په مهر کې راکړي لورې وا خوښه وانو خیال به دا کړی چې ټوله دنیا خو بچا سره یې نه لہذا چې دا لور مې رانه ډو ودیږي نه لور ځوان شوه خیال پیدا شو د مور او پلار چې دا خو به انساني حق دی دا اوس ودول پکار او الته سړي قسم خورل چې ټوله دنیا به د دې په مہر کې څوک راکې نو هغه سړي له په نکاو مسله ته خشوته بس ګرځي یو نه تپوس کوي بل نه تپوس کوي بل نه هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته صاحب داسې قسم نه پړل هغه ورته ویل چې بچیا د لور چې چاله په نکاح ورکه او ستا ګډ جوړ ور سره وشي نو د دې نور په مہر کې دا غسړی نه قران والا نو چې په مہر کې دې له قران ورکی نو قسم نه بم حانس نشي او نور بدیم واده شي نو چې ټول دنیا مې ویلې دا ویل د قران قیمت چې دې نه دنیا دا او نو ما پیرا ده د قران کریم قیمت د ټول دنیا نه پیوچت تاسو خیال راغی دا یو جواب ګن جواب داو چې دینه دا ثابت شو چې مال ضروری نه دی مہر پکار دی اچار سی دویم جواب جو ادا دے چې د یو لک سلیری زره پیغمبرانو د هر یو پیغمبر قانون جدا جدا و د هر یو پیغمبر شریعت چې ده هغه جدا جدا و لکه دغه آدم علی السلام رستو برازی گویا رستو جمعو کې چې بچی دا پیدا کېده نا بجوړو یو زوی یو لور نو یو جوړه به چې پیدا شو نو هغه بل جوړه سره به بیا بدل کولو مثلا دا جوړه پیدا ده دی روان دي چې کومه بل جوړه پیدا ده دی بخپل خور غیله ورکی او هغه بخپل خور دی لورکی نو د یو مور او پلار چې وړاندې ورسته پیدا شي نو خوند ورونه یې کوي تاسو خیال راکړئ او د آدم علیه الصلاۃ والسلام قانون داو چې دا وخت کې د دا قسمه خور او ورور نکاح چې ده دا رواو چرته هم چې خوښه یې هلته خورئ څکئ لیکن ولا تقربا هذه الشجره دغه بوټي ته به نږدې کېږي عام علما لیکي چې دغه بوټی چې د غنم بوټی اختلاف پکې ډېر دی د ائمه محدثین منځ کې او بهرحال ډېر علما دې طرف ته دي چې دا د غنم بوټي دا وخت کې شیطان لعین خیال کو چې په دې آدم زما بیړه تباہ شو شپږ لکه کال ما د خدای عبادت کړو او د دې په سر زما عمر لبیړي غر کړ مراشه دله هم څه چل جوړ کا او څه کوه ولا وکنه چې د همرانه په جنت کې پاتې نشي عزیزانو دل تدری روایت چې آدم علیه الصلاۃ والسلام ته شیطان دا شرارت کول چې تدا دانه اخرى دې دانې کې دا اثر دی چې دا ته اوخره نو ټول عمر به په جنت کې پاتې شي او کدی یو نه خوړه نو تابع الله د جنت نه وباس اوس دا خبره شیطان د آدم علی السلام سره وکړه څنګه ځکه چې بی بی حوا او آدم چې دا هو په جنت کې او شیطانو د جنت نه بار نو دا خبره د دې منځ کې اوسو څنګه دلته ائمه مفسرینو درې روایت نقل کړي یو روایت دا ده چې د جنت نهرونه چې دي هغه نهر کوم سورې چې د داد جت شیطان په هغه لار نه نوته ځکه چې په سم لار هم له کو پر خو نه نو په هغه لار نه نوته او دنه آدم علی السلام ته دا شرارت دویم روایت دا دی چې آدم علیه الصلاۃ والسلام سره جنت ډیر چاپیر دیوالونه د شیشو دي نو آدم علیه السلام سره شیشو کې په اشاره خبره وکړي چې دغه بوټه کته او خړو نو ټول عمر به جنت کې پاتې شي درم روایت دا دی چې شیطان ګو جنت ته دننه نشي کې لیکن په دروازه کې ور سره ولارو دی ولا دروازې تراغلي او ور سره خبره وکړي دا روایت په دې درې واړو کې صحیح روایت زکا چې دا قران سره مطابقت خوري قران کې الله فرمایي چې د شیطان آدم او بیبي حوا ته وقاسمهما انی لکما لمن الناسحین فضلهما بغرور قسم او خرو دې دوارو ته انی لکم لمن الناسحین چې زه تاسو ته سم خبره کوم قسم آدم علیہ السلام دا سوچ کو چې د شیطان قسم وخورو نو دا خبره به جوړ رښتیا یې ځکه چې آدم ته دا پته نه و چې په دروغ هم څوک قسم خوري دا پته ورته نه و چې په دروغ اوس کا آدم علی السلام اوس ویو د پاکستانیانو قسمونه لیدلې تاسو خیال راغی نو حیران به د خپل اولاد ته چوپه حرام غر کا شه ما خو د شیطان په قسم هم اعتبار کړو چې لا په دروغه قسم چوک چرته کوي دا تاسو سال جوړ کړي دا اولاد ته چوس کته نو ډېر زیات به ورته خوشاله دی چې مليانو ته کته خوشاله دی به تاسو وګورئ خبره داوا چې آدم علیه السلام د غنم چې قسم وخورو شیطان ورته نو د خیال وکړ چې قسم خو په دروغ نه راځي چې دا دانه وخورو چې پکې عمر لدی جنت کې پاتې شو نیمه دانه آدم علیہ السلام وخورو نیمه دانه دی بی حوا وخورو آثار د جنت بدل شو او دوی ته حکم شو چې جنت نه بار شي دې مقام باندې یو سوال دی او دا غي بیا جواب ووري سوال ته دا دی چې آدم علیہ السلام والسلام کدا د جنت دانا نه وې خړلې نو ټول عمر په جنت کې او مونږ هم په جنت کې وې نو په دې غضب بنوي اخته په دې دنیا کې دا څه په پریشانو کې بیغم ازه کې به مونږ هم پیدا وې دا سوال په کراچۍ کې اخو جدا خبره ده لکه ما خیال وکړ چې دته یو داسې خبره وکړ چې د دغه موتور جواب یو اډو غلی شي ما ورته چې ستا کور شته هغه خو د خوراک هم ښه تیاری کنه وی جی بالکل ما دومره اعلی ډینر سیټونه ساتلی دي چې زه تاسو ته خیم حیران بشي اگر آپ کو شوق ہے تو آپ میرے ساتھ جائیں زه ډیر هم یو خوار ځای کې اړه خو مې وشو خو زما یو خبر تاسو ته کوم دنن بادشاہ طبقه ته نه خوشاله دی چې سبا بیا فتی لا وتا سلا په خبر خار ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس لوري کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان جناب فرخان فرار صاحب ملاویږي او د دې نه علاوه د ګرین تکارو کې څه د هم تاسو لا د دې دکان نه تر لا پکېږي شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریر کې پټه چې که یو ګنټه له زه د دغه بنگلې ته لاړ شم نو سپن به وکړي چې سبا بیا هم دا سیند زمیندار هوټل کې به زه ډېر یم دې ته به بیا راځم مال ته پیدا خبره وره ملمه در اغلی دی او ډېر لوی ملمه در اغلی او ډېر اعلی قسم خوراکونه دی ورته تیار کړی ویجی ملمتا خو مجبورا سره داسې کوي ملدا می بلا وره یو نصیحت هم در تکوم باس خو کو سره خو نصیحت می دا وره چې کوم سره تی خوخی او تال راش او دې در نه په دې خپه شو چې یې د چایو ستونه کو یا باندې روټه یو نه خورا یا خزه کې کینه نولم نو دا سره ستا عاشق نو دا خوراک مراک پس راغلو آئنده دا د دوسته قابل نه دی او ولا طلاق ورکا لکه چې ته مال راغلی کړ نو بس تب زبستا زما قتل بستا چای می او ستا روټای به می او ستا بستر به می او ستا ارڅ او چار کله ته په خوراک خپه شوې نو روټي خلاصه چې بیا په دې طرف نه ګور نو ما ورته وی چې ستا دوست راغلی او شنا ډېر لوی انتظامات دی او صاحب کسی بودی پدې کې ناګه نه روټه تکې ناشته یو خړای لګي او طالب کې غول دراله ته کوم خوازي زاغه دې کټینګې دی شم مجبورات په ټټای ته زما ځکه چې هغه خو د غلو کولو نه دی مال خا خبره وره آدم علیہ السلام تو سلام پہ جنت کے اسے در اور بہترین زیو اگر غلطی نہ کرے داغ پملا کی تر قیامت پوری چې څومره دنیا به پیدا کیږي د دې ټول اولاد روحونه پراتو الله آدم پیدا کړی دې د پاره چې تب پزمکه د پاسه او بنی آدم به پیدا کو فی الارض خلیفه خدای ویلیو کنه فی الجنت خلیفه خدای نو ویلی اوس قدرت جنت ته د بوتلو نو بانا والا جوړی د جنت نه درېستو چې هغه نظام چې کوم قدرت جوړ کړو چې هغه سٹارټ نو داغه پملا کی روحونه پراتو د ابو جهلم پکيو نو په جنت کې بابو جهلم پیدا کړي ویل نعم مال عبداللہ ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین دیبم پا جنت کی پیدا کی دے ویل نعم مال ستا ہوں دی خبیث روح ہم پکیو تبم پا جنت کی پیدا کی دے نو دیل را بہر کرو چی دا خبیث روحونا چستا پملا کی دی یدی کچھ اسرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور حسن یوسف اور ہے عشق زلیخا اور ہے حسن محبوب الہی کا تماشا اور دا دا غا نظام دے او دا غا جوڑا کری دنیا دا قسم قسم تصرفات پکی کئی مجال دا چاہتا دے چی سوک داوی خدای تا چی دا دا کار دیوالی کر عزیزانو یو خبره ما تاسو ته کړی و چې د آدم علیه السلام په جنت کې څومره مدته را کړی نو دا یو ټکی یاد لرئ چې د آدم علیه صلوات و سلام ټول عمر نهنیم سوا کالو په دې نهنیم سوا کال عمر د آدم علیه السلام کې زمون تواریخ چې دي او د دې نه ساکت دي چې دا وخت څومره د دې دواړو په جنت کې تیر شو خو دې نه تاسو اندازه ولګوئ کېدای شي تاسو دا وایي پلاني تاریخ پلاني تاریخ نن سبا خو په پاکستان کې وګورئ هر یو سره مورخ دی او تاریخ لیکي آدم علیہ السلام والسلام کافی مدہ پا جنت کیوں ځکه چې دا اول په جنت کې یوازې بیا ورته بیبي پیدا کړه بیا قران وایي چې دې دارو ته الله وایي چې اسكن انت وزوجك الجنه فكلا منها رغدا حيث شئتما تو استاد دې په دې جنت کې اوسېږي خوړی او سکای چې چرته مرزا وشي لیکن ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين دې بوټي ته باندې نږدې کېږي او کدی بوټي ته نږدې شوي نو د نافرمان کوونکو نه بشي معلومی کی دا چې ستافي وخت دی په جنت کې اوس بوټه څه شی او دی کې د ائمه او اختلاف دی څو کوئی څه بوټه او څو کوئی څه بوټه بار تقدیر د علماء دې طرف ته دي چې د غنم دانه و دانا نیم آدم علیہ السلام وخوړه او نیم بی بی حوا وخوړه اوس وی خوړه ولې ځکه چې آدم علیہ السلام دا خیالو چې قسم به په دروغ څوک څنګه خوري د شیطان هم مونږ ته قسم وخوړ دلته دوه خبرې یا خدا چې آدم علیہ السلام ته د شیطان د لعنتی کېدو علم نو نو د په قسم اعتبار وکړو او یا دا خبره چې آدم علی السلام دا خیالو چې قسم په دروغ څوک څنګه کړی ځکه دا قران ویلي چې وقاسمهما انی لکما لمن الناسحین فدلاهما بغرور دې ځوړو ته قسم وخور چې دې بوټي نه چې الله تاسو باندې کړی یې دې کې راز دا دې کدا دانه تاسو خوره ټول عمر په جنت کې پاتې شي او کم اون خوره او کوم خوره ټول عمر په پاتې شي او کوم نه خوره نو جنت ته مباسي دې اجتهاد کې آدم علی السلام نیمه دانه دو نیمه بی بی حوا نو الله ورته فرمایل چې اوځي د جنت جنت نه بار بی بی حوا په چې دکر او ورځه ده او آدم علی السلام په سرندیک کې راو تری سوا کالا دا دوارا جداو اللہ تا التجا اکرا چس چیو شو آخوش اے اللہ اس را تا دا مافی چلو خیرہ معاف کیږي به څنګه الله ورته فرمایل چې تاسو دواړه یو وظیفه ده دا کوي نو معاف وشه دا وایي چې ربنا ظلمنا انفسنا اے خدا مون په خپل ځان زیاته کړي د یو حکم عدولی باندې درې سوا کالا بیبینا جدا ہو پریشان چې څوک شپه ورځ د خدای د حکمونو او دولیانې کوي چې هغه به څاري که تاسو خیال کړئ تیرو جمعو کې ما د یو سوال جواب کړو عزیزانو د دې ډېر جوابونه خو یو علمي جواب گویا پاتې هغه داو چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام چې جنت تلاړو بی بی حوا هم پیدا شو نو الله ورته فرمایل چې اسکن انت وزوجک الجنه اوسېږه تا او ستا بیبي دې په دې جنت کې علماء مفسرین وایي چې د اسکن تقاضا دا نه ده چې دې دې ټول عمر په جنت کې اوسي اوس کوم دې ته نه وایي ځکه چې قران کریم په دې گواه دی چې د قیامت نه رستو به جنت چې کم دی جنتیانو تا میراث کړش نو میراث کتا سو خیالو کوي سره د شی مالک شي پلار مړ شو او د پلار مال پاتې دی نو هغه اولاد ته چې میراث شي نو د پلار د مرګ نرستو اولاد د دې شي مالک وګرځي نو د اوس کوم تقاضا گویا په جنت کې داوا چې ادم او حوا تاسو دواړه په دغه جنت کې اوسېږئ څو وخت پورې زکه چې زما اراده ده د انساني نظام جوړولو په ځمکه باندې د بنی آدمو پیدا کول ګویا په ځمکه باندې ځکه چې د آدم علی السلام د پیدا کېدو نه مخکې الله مشوره د ملائکو سره کړې ملائکه ټول راغون کا ورته وی چې یا الله ته په دې ځمکه کې داسې خلق پیدا کړي چې فساد وکړي د یو بل وینې به تویوي یو بل به لوټ کوي داسې خلق پیدا کړي علما وایي چې بنی آدم نه خو لا پیدا نو ملائکو ته څه پتا و چې بنی آدم به فساد کوي او دا به کوي او دا به کوي او دا به کوي مفسرین وایي چې ملائکو بنی آدم هم قیاس کړي په پیریانو باندې چونکه د بنی آدمو نمخ کې پیریان پیدا وو چونکه په ځمکه باندې انساني نظام جوړول غرض نو جنت ته د بیبي حوا او د حضرت آدم علیه السلام تلل چې دا په تور مهمان د دې داسې مثال دی لکه سړی د چا ځای ته مېلمه راشي او هغه د سوشتو په نیت راغلی او د کور مالک ورته وی چې روره دا کمره ده او دا ور سره غسل خانه ده دا ور سره چمن دی چرته دی چې خوخی سملا ناس تو سا چمن کې ګرځا دا دې زه د دې دا معنا نه دی چې دا ملمر اغله دی او دوه پسې دا کمره الاټ کړه یا دای بیا کې چې خرڅه کا چې دې دې مالک وګرځیدو نه سو وخت لا چراغله دغه زید دلته بتا ته آرامي او سکونت د دې دا معنا نو عرض داو چې قران کې آیات ته ونودو ان تلکم الجنه اورستموها تاسو خیال راکړئ ونود اورستموها جنت با ستاسو گویا کې داس ملک شي لکه سړی له چې میراث پاتې دی دچا نو د دې وجنه علماء مفسرین وایي چې اسکنا دا نه معلومیږي چې تاسو ټول عمر په جنت کې پاتې شئ عزیزانو دا قرآنی عجائبات تی قرآن داسی او کتاب دے لکا سمندر سمندر نہ بتر قیامت پورے بے بہا ملغلرې روزي ختمېږي به نه نو بیبي حوا او حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام د دوارو دا کلمات درې سو کال وویل درې سو کال پس د اجانو صاحبانو ته پته ده چې په عرفات کې کوم وړوکی غوندې غر دی چې هغې ته جبل رحمت وایي هغې ته چې کومې پوړی ختلي دي دې پوړو سره نږدې یو چار دیوالي غوندې تاو ده وړوکی غوندې جومات دی علماء وائی چې دا هغه جماعت ته چې په دې مقام باندې د حضرت آدم او بی بی حوا ملاقات شوه دی درې سوا کال خپل کې سره ورکو تمانا نه خبر او زتانا نه خبر په دې مقام باندې د دوارو ملاقات یو یو توی چې تا دم نه او بلبل توی چې تا هوا نه نو هغه مقام نو اوس چار دیوالی غوندې تاو دا ورکه غوندې جمعات عزیزانو د دې دوه ملاقات چې وشو نو الله پاک د انسانانو د پیدائش نظام شروع د دې هوا بچی بچی کېده نو یو الک او یو جنای بوش او بیا باغی پسی بلا جوڑا بچی کیدا نو بیا بم یو الک او یو جنای تاسو باوری دلی چې دا لکه او جنای به یو جوړه سحر پیدا کېده او یو به ماخام پیدا کېده دا ام باندې خلق لیکل علماء محققین وایي چې نه یو الک او یو جنای با چې نن پیدا شو نو بل الک او جنای با په خپل میعاد باندې پیدا کړي سمیعاد چې د حمل دی لس میاشتې یا شپږ میاشتې یا دوه کاله نو په خپل میعاد باندې د بیا بل جوړه پیدا کېده عزیزانو د حمل درې وخت دي د اسلام نه قربان شم یو سړی دی واده وکړو او شپږ میاشتې پسې بچی وشو آیا شریعت کې دا بچی د دې او کدا دې خزي ګویا د خاون کور ته په خېټه راوړو اسلام وایي چې اقل موده د حمل چې دا غوې کې شپږ میاشتې ده شپږ میاشتې پس چې بچی پیدا شه دا هم د دغه سړي بچی دی چې د چا په کور کې پیدا شه په خزه باندې بګویا کې خیال غلط نه کوي چې دا په حمل ګویا کې د دې د پلار د کور ده په دغه اولاد کې دا بیان ما تاسو ته کړو یو حابیل او قابیل دا دو زامنو د حضرت آدم علیه السلام سوخ کی چې قابیل تقاضا وکړه چرازه چې بدن کو زما خور سره به نکاح تو تړې او ستا خور سره به نکاح زو تړ عزیزانو قابل وي چې تخپل خور سره نکاح او تړاو زه خپل خور سره او تړم زما خور خسته ده او ستا بدرنګ ده هغه ورته وی چې دا الله بندا قانون دا نه دی او شریعت دا نه دی چې منل نه نو اراده دا وکړه چې دا سره خو ما سره منل نه کوي راشه مړې کا اراده د مرګ وکړه خو چل نه ورتلو چې سړی څوک مړ کوي څنګه شیطان لعین د دې قابل په مخ کې یو مرغه راونی و او دا غي په دې مرای چاړه راخته بالفاظی بیزر ورته چلو خودو چې دارور د داسې مرغه مقابل سے چلو کو چې چاړه راواغستا اورور په کټ کې پروت و حلالې کو اوس دا ورته پته نه لګېده چې سره بیا مړي سره څه چل کوي نو ډېره موده د ده د ارور مړ پروت او د سره دا فکر نه راتلو چې زه به اوس د سره کوم څه چل قران کریم کې الله ارشاد فرمایي چې فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه الله یو کارغړ اولې غلو او هغه په دې مخوکه کې عمره مرغې روچته کړې و عزیزانو دې مقام باندې علما لیکي چې اول بنیاد د قتل د ځمکې په سر باندې قابل کې خود تر قیامت پورې چې څومره قتلونه کیږي مقابل به برابر ور سره پکې شریک حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یو نیک کار بنیاد کې خو او تر قیامت پورې هغه نیکی د پاسه تعمیر کېده او هغه سه نیکه خلق کولې بیا نو دا اول بنیادی خودون کې چې ده دا به په دې نه کوي کې ور سره شریک او چا چې د یو بد کار بنیاد کې خو نو تر قیامت پورې هغه قسم بد چې څوک کوي نو دا اولی خودون کې به ور سره پکې شریک نو د قتل هم بنه بنیاد د زمکه د پاسه قابل خیر او تر قیامت چې څومره قتلونه کیږي نو چې څومره قاتل ګناګاری دومره ګنا به داغه په سره دغه نه پاخوا مختلف قسم مزاجونه یا مختلف قسم عقاید د چا عقیده دروستی د چا عقیده د چین دی د چا عقیده د امریکې دی د چا عقیده د انګريزانو دی د چا سب بلا دی د چا سب بلا دی بارا لاغه سره زما کار نشتا زما کار د تخلیق آدم متعلق صرف د قران کریم سره او چې کوم ما تاسو په مخ کې بیان حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله ابل کال زه چې دلی ته تلو ما په تانا باوم کې د مولانا اشرف علي ثانوي رحمت الله علیه او د د یو ځای خلوتونو د د په خلوت چې انګريزانو بم ور غرزولې ده نوابم د چوکاټ د پاسه پاسوړه کې اوسم پروت دی خلاص شوی نه دی دو سوه کاله تاسو خیال را دا حاجی امداد الله مهاجر مکی په مکه معظمه کې روان دی امیانه شاته اچولې او پیسې دی په رستو نا غامیانه کنا غلو وال نصیبا عظیم داد الله اور پسې هم نه کړ بلارو کور غل چې منډه کړه هر طرف ته چې منډه کوي مخه ته ورته دیوال چې بل خو منډه کوي بل مخه ته ورته دیوال چې بل خوا منډه کوي بلې مخې ته ورته دیوال بالکل ټولې لارې پې بند راغه د عظیم داد الله کور ته لاندې ودرېدو چغې کړې چې و خلق دې کور کې یو ظالم دی او په ما خو دنیا بند کړې چغی دی مالی خلق روت سوک ظالم دی وی یو سپینگیر ظالم دی پا دی کور اغل اس وی حاجی امداد الله ته خلق ویل چې لاندې څوک سره چې وی چې دې کور کې یو ظالم دی هغه چې پاس نه راخاره شول بچیا ولی ویل و ظالم دنیا دې را باندې بند کړي ویل خورې دې چې در کوش را کوشه وې څه چل وې تانه مې د امیانه والدا د خپل امانت ته والا خلا وا تقلاو کا اور طرف ته چې زم دیوال دې لار را باندې بند حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه ورته وي وی بچیا زما دې په خدای قسم چې تاسو وخت کې امیانه لا کړچ ورکو کنه او غوسه دې کړانو زما بوج سپک شو پوه شم چې رستو نه چا واغسته نو ما په مغه وخت کې لکه وی چې خدای دا ما دل ور بخلې ده دا ما ور بخلې ده نو ما در بخله شی بیا زه څنګه واپس والم ولار را باندې باندې زوال الله دې لارم درته کولو کی بس را روان شو لار ورته کولو شم یا نه یو او بکیسو نو عزیزانو عرض میں داؤ چې داغه عظیم انسانانو ته چې مړ شو په قبر کې دی کېدي په دې ځای کې به دا قرآن د انسان په شکل کې ولاړی دې ځای سره ملایکې چې راشي او تپوس ته کوي نو د ده په ځای به جواب قرآن ورکوي ملایکو ته قران به ورکي د شپې چې سمنه او یو تبارک الذی او یو تبارک الذی دا تبارک الذی به کوتک پلاس تا په قبر د پاسه ولاړی تر قیامت پورې ستا قبر لچ عذاب راځي دا تبارک الذی به په کوتک یو واپس کوي یو تبارک الذی چې د شپې وي نن قرآن نه ټوکی او مخول جوړ دی قرآن غوندې کلام او کتاب موجود دی او زمون د ملک فیصله د لارډ میکاله په قانون باندې کی یا الله دا موجوده نه